شابس شابس شابس راکوا صبر نشي فاحدهما بالاخرى نو دا گزاره کوي ولی خو خپل ښه ادا کوي نو بل نه زر غواړي نو بیا گزاره وشي ومنهم من يكون سيء القضاء وان كان له اجمل في الطلب او ځنه داسي وي چه په قضا کی بد وی په قضا کی چه وی بد وی چه ورنه که هغه ورنه حاصله یی کنه قرضه سمه کیسه یی پوه شوی زړه به درله شین کی ته تای به نن به شی سبا به شی در به کو پیدا به شی ته زمونږ ورور یی یو کال به راته ګوری شه جی ومنهم من یکون سیع القضا و ان کان له اجمل فی الطلب البته مقصد دا دی چه په طلب کی چه وی په هغې کې ښه وي نو دا هم فاحدهما بالاخری خو بهتر دغه ده وخیارکم من اذا کان علیه الدین احسن القضاء بهتر هغه ده چې په چا باندې قرضه وي او زر یې پرې کوي بل ته یې زر ورکوي چې بس ورسره ملاوېږي فورا هغه قرضو والته ورکوي و ان کان له اجمل فی الطلب خوش و ان کان له اجمل او د مقصد دا چې په طلب کې خوي یعنی مقصد دا چې بل چا باندې د قرضه دا نو ایغه نه په خطرې کې سره غواړي خام خای ډیر زر زر نه مجبورې او خپل چې د باندې چای به زر ور کوي نو دا لټولو نه بهتر سره ده خپل سوچ وکړه دا بهتر سره څنګه و شرارکم او شرار د تاسو هغه ده من اذا کان علیه الدین اساء القضاء چه کله ده باندې چا قرض یی نو دی ښه لیټ کی چه تر پوزو یی ایله ورله ورولی نی ورکوی خو که ده په بل چا وه بیا هر وخت ورته ولاړی کور دروازی ته ولاړی ورټکه یی دا هغه بدترین سړی ده دا چه ده بدترین سړی ده دا د مشکات شریف جلد دوم باب الامر بالمعروف کی صفحه نمبر چار سو سینتیس دی هغه یوې نسخې مطابق چې کومه عامه مشهوره نسخه د مشکات ته هغې کې ده به هر حال د ما او د اوږد حدیث ذکر کولو نه شاه صاحب خو بس صرف اشاره کړې دی خو خپله حافظ د حدیثو وسم نو ده خو دا خیال ده چې دو به ټول د حدیث ورته مستحضر یي نو دې وجې نه ما درته ذکر کړ چې دې نه اوس دا پته ولګېده دې حدیث نه چې د خلقو جبلتونه او فطرتونه چې دي مختلف دي دارنګ رئیسا بل حدیث مبارک تا الناس معادن کمعادن الذهب والفضه دا دی ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا حدیث تا مشکات شریف کتاب العلم کی دو سو ایک نمبر حدیث تا چی خلق داسی دی لکه معادن دی ذهب او فضه ذهب خپل معدن وی دی فضه خپل معدن وی یعنی خلق داسی دی سوک ښه وی اصل نا او سوک بد وی اصل نا بیا به یې چې چا دونه کدرغه کوله او تېله به یې حضور ته اجازت کایه نو توره پسې رو نه باسه بیا به یې خسور کړه چې نه نه پرېږده که دا عمر فاروق رضی الله عنه زمدای وای دا ارامیان به بیا دالته وو دغو ارامیانو نه به یې وخته سرونه پرې کړي وو ښه جي وقال الله تعالی او خدای پاک فرمائی گورا دین دا ثابتی چی جبلتون مختلف تی دا دی نقلی دلائل دی قل کل یعمل علی شاکلته هر یو عمل کئ علی شاکلته یعنی علی طریقته په هغه خپلې طریقې باندې خپل فطرت مطابق ای طریقته التی جبل علیها چه په کومې باندې د ده پیدایش شوې ده بهر حال دا خبره نقلا درته ثابته کړه چه جبلیتونه دا مختلف دي اوس عقلا د دې خبرې د اثبات درته غواړي نو شاه صاحب وایي و ان شئت که تا خوښه یی ان تستجلی ما فتح الله علی فی هذا الباب چی په تا باندی هم کولاو شی هغه چی کوم ما ته خدای پاک مقصد دا ده چی په ما باندی کولاو کړی دی په دی باب کی و فهمنی من معانی هذه الاحادیث او که ته دا تا زړه دا غواړی چی ما ته معلوم شی هغه اسرار او رموزات دی دغو احادیثو چی کوم ما ته خدای پاک فهم راکړای ده نو زه بخل نه پکی کوم شاه صاحب وایی فعلم په دی خبری باندی ځان پوه که ما تاسو ته مخکی ویلی وو په انسان کی دوه قوتونه یی یو قوت ملکی وی د هغه روح ربانی تعلق چی هغه نسیمی سره یی نو دی وجه نه په نسیمی کی پیدا شوی او بل قوت بهیمی وی چی د هغه روح حیوانی تعلق کوم بدن سره یی نو هغه نه قوت بهیمی پیدا شوی نو اوس بیا د قوت ملکی دوه وجهی دی یو هغه قوت ملکی ده چی یوه انسان ته خدای پاک داسی قوت ملکی ورکړی چی هغه بلکل ملأ اعلی سره مناسبت لری ملأ اعلی سره دا دی هغه انبیاء او انبیاء کرام وال چه شی وی قوت ملکی وی نو ملأ اعلی څه کارونه وی نو دی چه کوم خلق تی دخ قوت ملکی حاملین وی هغو هغه کارونه وی او د ملای اعلی چی کوم مقصد دا دی چی انداز وی اطوار وی نو دغو خلقو چی د ملای اعلی غوندی قوت ملکیه خدای ورکړی دغو بلکل اک شان اطوار او اندازات وی لکه اوس مثال د ملای اعلی څه احوال دی نو تاسو عنوان ورته کیښودلای شو ځی ته للملای الاعلی احوال اربعه ملا اعلی څلور احوال وی څلور اول حالت ته ملا اعلی دا ده چه ملا اعلی چه دی آ دی الله تعالی په علومو باندی آ دی الله تعالی په صفاتو باندی په دی باندی ځان رنګ کړی وی دی الله تعالی علوم او دی الله تعالی صفاتو باندی ځان سوی رنگین کړی وی نو چه کومو خلقو ته خدای پاک دی ملا اعلی غوندی قوت ملکی ورکړی او قوت ملکیه د ملائ اعلی سره مناسبت لری نو هغه خلق هم د الله تعالی علوم او د الله تعالی صفاتو باندی ځان څه کئی رنګ کئی نمبر ایک الذی شانهم الوجه احدهما یو دادا الوجه الوجه المناسب بالملئ الاعلی اقوت ملکی کی یو دادا چی اغا وجه هغه قوت ملکی چه مناسبت ملای اعلی سره لری بیا ملای اعلی پاره څلور احوال دی ایک نمبر داده الذی شانهم الانسباغ بعلوم الاسماء والصفات یو هغه ملای اعلی شان داده چه دو ځان رنګین کړی په علوم د اسماء او صفاتو نو چه کومو خلقو کی دو غوندی قوت ملکی پروت دی هغه په علومو او په صفاتو سره ځان رنګین کول غواړی نمبر ایک دوه خبرو ته جبروت وائی دالته اونه مراد اسرار الہیه دی نو ملایالا شان داده چی دو اسرار الہیه حاصلئی نو چی کومو خلقو قوت ملکیه ملائ اعلی سره مناسبت لری نو هغه هم کوشش تی معرفت تی اسرار الہیه وکړی نمبر دو دریم نمبر وتلقی نظامی علی وجه الاحاطة به بل د ملا اعلی شان دا ده چی دو د عالم غیب نه د هغه نظام د هغه یو نظام هغه په دو با هغه یو نظام دو قبول کی نظام صالح او بیا د هغه نظام صالح په ټولو تفصیلاتو باندې دو علم وی نو دارنګه چه کوم خلق ملائ اعلی غوندی قوت ملکیه لری هغه هم دین پورته له طرف نه عالم غیب نه یو نظام صالح قبلی دا کوشش کئی او بیا د هغه باندی پورا احاطه یی او د هغه نظام هغه تفاصیل او اسرار رموزات پورا چه یی ورته معلوم وی بل و اجتماع الهمت علی طلب وجوده بل ملائ اعلی هغه په دی باندی سره جمع کیږی ا د دو قصد او د دو پوره توجه د ملائ اعلی چا ته وی هغه طلب د وجود د دی نظام ته ملائ اعلی دا کوشش کئی چی مقصد دا دی چی نظام صالح تی وی او مقصد دا دی چی هغه ته مکمل توجه وی نو دارنګه چی کوم خلق ملائ اعلی غوندی قوت ملکی لری هغه هم هغه اجتماع الهمت علی طلب وجود النظام الصالح وی نو دا هغه قوت سو چی کله په دی انسان کی د قوت ملکیه دغی درجی پروت وی چی هغه د ملائ اعلی سره مناسبت لری دا د هغه انبیاءو قوت ملکیه یی دوهم نمبر الوجه المناسب بالملئ السافل بل هغه قوت ملکیه ده چی هغه هغی قوت ملکیه غوندی یی چی کوم خدای پاک ملئ سافل ته ورکړی ده اوس ملا اسرافیل درې احوال دي درې اولنی حالت تی ملا اسرافیل دا ده چی دی هر وخت ذهنی طور باندې دی ته تابعدار وی ملا اسرافیل چی دی پورته له طرف نه به کله په مونږ باندې احکامات رادرومی چی مونږ هغه احکامات ومنو مونږ په هغه احکاماتو سو فیصد چوکو عمل وکړو خو نور دی هغه احکاماتو تفصیلات دی هغه احکاماتو رموز و اسرار وغیره دوئ ته معلوم نه وی خو بس هر وخت دی هغی تعمیل ته په انتظار کی دا د ملائ اعلی صفت ده نو چی کومو خلقو ته خدای پاک قوت ملکی، ملئ اسافیل، چی کومو خلقو ته خدای پاک ملک، ملئ اسافیل، غوندی هغه ورکړی وی قوت ملکی ورکړی نو هغو خلقو هم دا کوشش وی چی د انبیاء کرامو تعلیمات اوری د مشرانو د علماؤ د لویو خلقو تعلیمات اوری نو فورا په هغه باندې عمل کړئ او دې ته انتظار کړئ چې څنګه به مونږ ته دو یوه خبره کوي چې مونږ عمل په وکړو نور مقصد دا ده چې علم یې په هغه باندې تفصیلا علی طریق الاحاطه نه وي هغه خلق دي الوجه المناسب بالملأ السافل ملأ سافل څه دي لکه مقصد نور عام امتیان چی نبی یو حکم وکی نور پکی تقود نا کرید نا نکی چی دا څه یا هغه لا دغه نه نه بس تعمیل حکم وی څه وی تعمیل تعمیل حکم وی شه جی سر تسلیم خم ہے مزاج یار میں جو آیا دی دی مقام وی دی دی چی مقام وی رضا بالقضا وی بس هغه دی طاهر غوند خبره ده څه به طاهر څه به رضا وی دی ده چی همیشه د یار رضا ته ګوری شه جی یک نمبر دوم نمبر و نورانیت بل دی ملا اسرافیل شان هغه نورانیت ته نورانیت ملا اسرافیل شان چه ده نورانیت ته یعنی چه مقصد دی ملا اسافیل شان نورانیت تا یعنی په دو کی نور د زیاد نو چه کوم خلق کوم خلقو کې د ملا اسافیل غوندې مل قوت ملکیه پروتی هغه د دې کوشش کوي چې دو پکې څه حاصل سی نورانیت حاصل سی ولی دا مونږ اسلاف دا محفوظ دي نو دارنګه چه کومو خلقو قوت ملکیه هغه دی ملا اسافیل غوندی دی ملا اسافیل غوندی دی نو چه ملا اسافیل غوندی دی نو دی وجوهاتو په بنا باندې ملا اسافیل خو دی ګندګی دی بهیمیت نه محفوظ دی نو چه کوم خلق تی ملا اسافیل غوندی په قوت ملکیه کی دی آ دا کوشش کئی چه آ دی بهیمی ګندګی نه ځان چکی محفوظ کی شا جی الذی نشأ فی غذاء غزیر و تدبیر مناسب هغه چه ده ته نشونما شوی په ډیری خوراک سره و تدبیر مناسب او په مناسب انداز باندی په مناسب انداز دی ده تربیت شوی وی او ښه خوراکونه دی ورکړی او ښه مزه یې ده نو ده کی قوت بهیمیه چی زیات وی دا بیا آرامیتوبونه کئی که نه کئی شه جی فکان عظیم الجسم شدیده نو دی عظیم الجسم وی او سخت جسم والی جهوریت صوت او سخت آواز والوی چی وینی ژی ته به وای دماغو نه به دی اینی دا ووزی قوی البطش او سخت پکړ والی ذا همت نافذة او همت نافذة والی چی یو وار یو کار کول وغواړی چی زه دا کار توی کوم بس بیا به دی ارامی هغه کار چه کئی توی کئی بیا له ورپسی رواخله غربوه یی ورنه خلاص به نه کی هغه بل شی دای بای توی کئی اغا کیسا وتیه عظیم او تکبر عظیمہ پکی تا چی پروتی تکبر عظیمہ پکی تا پروتی وغضب غضب پکی تا پروتی وحسد حسد پکی تا پروتی قویین خو مضبوط غضب او حسد پکی تا پروتی ضد در سره کئی خوری دی اوخانی نن دی وهلی میاشت بعد ورته برابر سی ړنګی دی او تر باندی کینی سم دی مړی شجی و شبق وافر او ښه پکې ته مضبوط شهوت وي منافسا فی الغلبة والظهور او دی هر وخت په دې کې رغبت کوي چې زه په دې بل ملګري باندې غالب شم او هغه لاندې کړم شجاع القلب او شجاع القلب وي یو داسې قسمه قوت بهیمیه ده لکه هغه حیوان چی خسی وی او ناقص الخلقت هم وی اول نه مور نه شو چی پړن پیدا سلای دا بیا دی د شی نه ور وټکول خسی هم ده الذی نشأ فی جدب و تدبیر غیر مناسب ا په کهت سالی کی ستر شوی ده چیرته دونه واخه نه یی ښه کمزوری اسمان ورنه لیده شی او تدبیر غیر مناسب سره پرورش شوی وی نو ته رشتیا وایې د غوال قوت بهیمیه به چی وی کمزوری وی اوس دا قوتونه دواړه چی دی والقوتان جميعا لهما جبلت تخصص احد وجهيها اوس دواړه قوتونه د قوت بهیمیه او قوت ملکیه دا ځنی جبلی دی سو سو په دې کې جبلت اثر وی چه آ يو په بل سره چه کئ تخصص احد وجهيها چه يو دي وجهينو خاص کئ خو څه کسبي هم وي ځني اسباب داسي چه هغه اسبابو سره هغه قوت ملکيه کي فرق رادرومي او ځني اسباب داسي چه هغه سره هغه قوت بهيميه کي فرق يعني څه خو ټيک ته جبلي دي خو سره و سره دي کي د کسب هم چه وي څه اثر وي يعني څه کسبي هم وي څه کسبي او تربيت سره هم تعلق لري و کسب او بل نو په دې کې دوه دي یو جبلت ده او بل کسب ده یؤیده و یقویه و یمد فیه چې هغه بیا په دې هر یو کې هغه تایید کوي او تقویت یې کوي او څه کوي هغه لپاره ممید وي اجتماع القوتین الملکیه والبهیمیه اوس د ملکیه او بهیمیه دا په انسان کې دواړه چې دي جمع دي اوس په دې کې خپل صورتونه دي چا کی بهیمیه غالب وی په دی کی بیا دوه صورتونه دی یو صورت تی تجاذب وی اته صورتونه به به درته پکی جوړو یو صورت تی تجاذب وی او یو صورت تی چا وی مصالحت وی بیا په صورت تی تجاذب کی چی هر یو بل سره رسه کشی کئی قوت بهیمیه ملکیه یو بل سره څه کئی رسه کشی کئی دی ته قوت تی تجاذب وایی بیا په تجاذب کی څلور صورتونه دی او یو دا ده چی مصالحت سره وکی مصالحت د قوت ملکیه بهینیه سره مصالحت وکی چی څه به ته شی او څه به زه شم څه هغه هغه خپل ډیر عالی مقامات غواړی پریږدی او بل ډیر ارامی توب غواړی څه هغه نو بس منځ کی بیا ګذاره سره شروع کی نو څلور صورتونه به دی مصالحت وایو څلور صورتونه به دی تجاذب وایو خو ان شاءالله آینده فرصت کی به یې وایو ګټه یې وواره صحیح شوه دا کیسټ او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانه نظمونه نعتونه به تاسو ته صداي حق کیسټ مرکز کې لمجاهد ورور زرالم سره ملاوي هو من الله توفیق الله الرحمن الرحیم اجتماع القوتین الملکیہ والبہیمیہ گورا انسان کے خدای پاک دو قوتا اخی دی تفصیل میں درتوک یو قوت ملکی دا او یو قوت بهیمیه ده ځناورو کې دا دوه قوته نه دي بس خو یو بهیمی قوت ته چې ښه خوراک ورکړی او ښه ځواني یې وي نو بس بیا یې د کلارولو نه وي نور دی بیا په دې نه پوهېږي چې زه به اوس مقصد دا دی چې تقوا کوم یا څه چل به کوم نه نه چی یو وار کیسه ورته برابریږی کنه خیر نه غواړی او فرشتو کی بیا خدای پاک قوت ملکی اچولای دا هغه کی قوت بهیمیه نشتا نو آ بیا سو فیصد دی الله تعالی حکم دی الله تعالی فرمان تا په انتظار باندی چی کله به ما ته حکم راځی چی زی چکه طی کړ او په هغه باندې عمل وکړ ها البته حضرت انسان حضرت انسان دا داسې ده دا چې په دې کې خدای پاک دواړه قوتونه ایښي دي قوت ملکیه هم ده او قوت بهیمیه هم ده اوس د دې دوا قوتینو په انسان کې دې دوا حالتۍ يو حالت د تجاذب وي چې هر يو قوت د دې تقاضا کوي چې ما کوم خپل مقتضيات دي سو فيصد دې هغه پوره شي او هغه بل قوت د دې تقاضا کوي چې ما کوم مقتضيات دي هغه دې سو فيصد پوره شي نو دې نه يو کشمکش او يو د تجاذب صورت آ ورنه جوړ شي لکه وګوره فريقين دي نو دو صلح نشي کيدلاي تر هغه پوري چي هر يو فريق وايي چي زه چي په د کومي دعوي باندي ولاړ یم دا به فو سو فيصد به فيصله دقه شان وي او زه پکي ته څه لچک په ځان کي پيدا کول نه غواړم هغه بل فريق وايي چي نه ما ول غوندي خبره به يي نو زه پکې تخپل مدعا کې او مقصد دا چا خپل چې کوم هغه باندې دی ولاړی موقف باندې په هغې کې زه معمولي اخوا دیخوا کول نه غواړم نو یقینا خبره دا ده چې د دو په مابینس کې صلح نه شي کېدلای دو په مابینس کې به دغسې کشمکش وي او تجاذب به وي البته که جانبین کچ لو کچ دو باندې عمل وکړي څه هغه خپل هغه نر ښکته شي سا نور ورهاخوا شي نو بیا مصالحت چه وي مصالحت ممکن وي نو اوس د دې قوت بهیمیه او د دې قوت ملکیه خپل مابینس کې چلور صورتونه آ د تجاذب دي او چلور صورتونه د دې آ د چا دي مصالحت دي نو شاه صاحب په دې کې دا خبره درته چه کئ بیانوي. او بیا به دا درته بیان کی چی کوم حالت سره بیا څه پکار دی مثال په طور باندی یو سړی قوت ملکیه غالب ده نو هغه به څه کارونه کئ یو سړی قوت بهیمیه غالب ده نو هغه به مقصد دا ده چی بیا څنګه د قوت بهیمیه هغه خپل مقتضیات رقمول غواړی نو کمئ به نو ددی خبری وضاحت شاه صاحب چکی کول غواړی. او ګوره دا یوه خبره تاسو یاده ساتو ذهن کې چې تاسو دا خیال نه چې د قوت ملکیه دا سو فیصد ښه ده دې کې شک نشته چې دا سو فیصد ښه قوت ده خو ګوره چې دا خیال مو نه چې د قوت بهیمیه سو فیصد مضموم شوی ده نه دا سو فیصد مضموم نه ده کله چې په خپل موقع باندې د دې اظهار وشي بیا دا په انسان کی وصف ممدوح ګرځی البته که بی موقع هغه استعمال شی بیا مقصد دا ده چی دا چه سی دا بیا مذموم بیا دا مذموم وی مذموم لکه بیا به درته وضاحت وکړو په مثال سره چی تاسو به بلکل ومنو چی واقعی دغه شی ده دا خبره درته کئی اجتماع القوتین څه مقصد تکون کل واحدة متوفرة فی طلب مقتضیاتها هر یو قوت دا خو کافی کامل غواړي دا کامل وي په هغه طلب د مقتضیاتو خپلو کې طامحة فی اقصی غایاتها او دا مقصد دا چې هغه او امید ساتی د دې خبرې چې زه هغه اقصی غایاتو ته ورسېږم چې کوم د هغې قصد کوي چې هغه اقصی غایات زه حاصل کړم مریدة سننها الطبیعیة او دا اراده لري د هغه خپل مقصد دا دی چې طبیعي شیونو چې کومو تقاضا کوي د هغه اراده لري چې هغه دې سو فیصد پوره شي نو چی کله دغسی کیسه یی چی هر یو دا تمنا کئی لکه فریقین چی هر یو په خپل مدعا موقف باندی کلک ولاړ یی یو خوا دی خوا خپل خبری نه خوځی نه نو یقینا خبره داده فلا جرم ان یقع بینهما التجاذب نو یقینا خبره داده چی خامخا به بیا دوپ مابینس کی تجاذب راشی دوپ مابینس کی به ته جاذب راشي اوس په ورته ګورو چه کشمکش راغی کشمکش راغی مقابله شروع سه کشتی به شروع کی سره کشتی بسی فان غلبت هذه اضمحلت آثار تلک نو که چیرته غالب سی دغه اضمحلت آثار تلک نو دیا بل آثار بچسی ختم شی مثال قوت ملکی په غالب سه کشتی سره شروع سلا قوت ملکی په غالب سو ابل بلاندی کی اغا بل وال آثار به چه سی ضعیف شی او که چرته یعنی زائل بشی دی بل او که چرته بیا اغا قوت بهیمی په غالب شو بیا به مقصد دی ملکی وال آثار چه سی آبا مغلوب سی اغا بل به په غالب سی ارامی توب به ځکه او طاهر و تائی عقل نور څه راته وائی زړه می نور څه عقل نور څه راته وائی زړه می نور څه نه پوهیږم راته ایښی دام نه وی نو بهر حال چی عقل کله سړی ته یو وخت وی نو هلته عقل ورته یوه فیصله ورکوی عقل د قوت ملکی فیصلی اجرا کئی د قوت ملکی فیصلې اجرا کوي یعنی یو هغه غوندې دا مقصد دا چې وزیر غوندې ده او زړه چې کوم دی هغه دی هغه قوت بهیمیه هغه چې کوي اجرا کوي نو کله کشمکش سی سره بس یو په غالب شي هغه بل چې کی لاندې کی که عقل دی ومنله هغه نفسي خواهشات لاندې کی که بیا دی هغه قوت بهیمیه وال زړه دی ومنله نو بیا دی مقصد چیرته په دام کی چی کی ایثار کی شه جی دی دا مقصد ده خدای خبر ده چی طاهر صیب به خپله د دی شعر په دوره په هغه باندی پوه وو که پوه به نه وو په پسی ځکه چی هغه دوره مقصد دا ده چی نور علمی سطح خو یې نه وه خو بیا به هر حال د ځنی شاعرانو ته خدای پاک څه داسی لدونی غوندی هغه ورکړی وی شه جی داسی خبره ده وکذالک العکس دارنګه عکس خبره ده الټه سی بیا به خبره الټه سی و تارة بالاصطلاح اصطلاح نه موافقت مراد ده دا د شاه صاحب خپل ځنی اصطلاحات دی اصطلاح ټکی دی موافقت په معنی سره کئی د اصطلاح په یوه شی باندی دی ته اصطلاح ځکه ورته وایی چی په یو شی باندی چه راغلی موافقت راغلی کنه په یوه هغه باندی چی دی شی ته به دا شی وایو و تارة بالاصطلاح او کله دو اجتماع په طریقه دی چا سره اصطلاح سره یعنی موافقت سره لکه یو ښځه ده یو میړه ده او مقصد دوه سره ناړ دي ناړ طبیعتونه یې نه سره لګي نو دا زندګي نه شي تېرولای څه به دا مېړه په خپلو عاداتو کي فرق راولي څه به هغه ښځه په خپلو عاداتو کي فرق راولي بیا به ګذاره سره کوي کنه یار وخت به یې مقصد دا دی چي غویمه سره جوړه کړي و تارة بالاصطلاح کله کله په موافقت سره یې ادای ان تنزل الملکیة عن طلب حکمها الصراح چی قوت ملکی خو ډیر اعلی درجه غواړی قرب غواړی الله تعالی طرف ته نو آب دی هغه ته حکم صراح نه خالص نه هغه نه بر ښکته شی لږ الی ما یقرب منه من عقل وسخاوت نفس وعفت طبع یعنی هغه قوت ملکی به خپل مقتضیات خو دی دی دادی چی بلکل هغه قرب الهی حاصل کی خو هغه به له دغه نه لږ را ښکته مرتبه کی لږ به د خپلې مرتبې نه ښکته شي او عقل، سخاوت تی نفس او عفت تی طبع د دې تقاضې به شروع کړي وایی به چې چلو هغه نه سهي چې عقل وي رکې او مقصد سخاوت نفس وي او عفت طبع وي بس زه دا په دغې باندې به زه ګذاره وکړم او هغه و ایثار النفع العام علی انتفاع نفسه خاصتا او بل ایثار دے نفع عام به وکی پا انتفاع دے نفس خاص خپل دا دے شاہ صاحب خپل اصطلاحات دی یو مفاد عامہ وی او یو مفاد خاصہ وی نو چی قوت ملکیہ با دا غو کی چی چلو زبا مفاد عامہ مختار کا پچا باندی پا مفاد خاصہ باندی مفاد عامه دا اعلی درجه تنوی دی مفاد خاصه نه لکه اوس مثال په طور باندې ته تا ته خدای وس درکړی ده نو ته یو سکول جوړی یا یو دینی اداره جوړی یا یو سړک جوړی یا یو ټیوبیل اوباسی نو مقصد دا دی چې داسې ځای کې ولګوه چې هغه کې مفاد عامه وي صرف تا شخصی مفاد نه نو ټول عمر چی چا قوت ملکی چاته خدای ورکړی یی هغه په خپل مفاد خاصه باندی هغه مفاد عامه ته چه ورکوی غوره والی ورکوی هغه منتخب کوی مفاد عامه کارونه کوی نو داسی به دای مفاد عامه کارونه سوچ وکی دارنګی قوت ملکیه به له هغه پورته درجی نه ښکته شی دا به وکی والنظر الی العاجل دون الاقتصار علی العاجل نظر به په عاجل باندی په اخروی زندګی به نظر وی صرف دی دنیا باندی به اکتفا نه کئی وحب النظافة فی جمیع ما یتعلق به او حب د نظافت به کئی په ټول هغه شئینو کی چی کوم ده سره متعلق وی په هر شی کی به ده نفاست عمدگی پاکیزگی دا به خوښوی ګوره یاد ساتو دا ظاهری جسم پاکیزګی نه ده د کپړو دا د سعادت د اصولو نه ده شاه صاحب به خپله درته ووایی باطنی صفایی خو څه کئ ظاهری به سړی ځان چه کئ صفا صفا ګرځی تاسو ګورئ چه کله سړی غمجن